وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مفتی صاحب محترم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې د ځمکې نه کم فصل روزي کاغه لګوي او کډیر پاغي کې زکات واجب دی یو څو سيزونه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه نه مستثنا کوي د یو پاغي کې خشاک او لرګي دي دویم هغه واښه چې په خپله راختلي دا رنګي نلونه د کومو نه چې قلمونه جوړیږي او بوس یا هغه ونې او بوټي چې د ځمکې په دې اړخ او پولو باندې راختلي یا زمیدار کرلي نو په دې کې زکات نشته او که یو ځمکه د لرګو او د بوټو د پاره خاص کړي په هغې کې دغه د لاچۍ بوټي یا چینار او سفیدار کرلي نو که دا ځمکه چرته باراني وي نو بیا په دې کې عشر دی او که ارټي ځمکه وي نو په دې کې نصف عشر دی هذا والله تعالی اعلم